سوره تحریم مدنی سورت ته په دې کې دولس آیاتونه دي دو پکې رکوګان دي پورا سورت مدنی دی پورا دو سو انچاس کلمات کی بکی دو سوا یو کم پنځوس دا به کلمات دي 1060 پکې حروف دي یو زر شپېته دا به حروف دي شپږ شپېتم نمبر صورت حالت نزولی کې 107 ما قبل سره ربط سره غداوی چې ما قبل کې بیان د احکام د نساو او خطاب د نبیو په دې کې هم خطاب د نبی دی موضوع څه ده پکار دي چې نوی یو شی جارح زیاته کون کې په ادا د فرض کې په ادا د فرایض د نبوت کې چې د شی په کې حائل رکاوټ نه جوړي دا موضوع د صورت او بیان د تحریم د حرام او د تحلیل د حلال چې په دې کې مانع ازواج وغیرہ نه جوړي خلاصه درو کوي اول کچره بیبیانې خزي دا مانع ګرځي په ادا د فرایزو منجیو بیا ورله طلاق ورکړي چې تو ورته پرده بکې او پر پنده بګر تو ورته دا پلان کې کار د شریعت بکې او یې کو تو ورته وې دا پلان کې شرعي کار دی او دا بل رسم دی دا باندې کېږي دا بکې وینې کو نو بیا چې حائل ګرځي په قانون د شریعت کې کما قضا نو بس فطلقو بن بیا ولا طلاق ورکوي شان نزول د دې صورت سره هغه واقعه ده چې نبی عليه الصلاه والسلام فازواج مطهرات کې یو ځل حضرت زینب سره غبین کړو حضرت عائشہ وغیرہ چې نو هغه دې افغان ظاهر کړو نبی عليه الصلاه والسلام ته وی تاسو دبل تشي او داغي خشي نو وي تاسو غت کړي بلې ته وي چې ته د شي تم ورته داسي وای دا مشهور واقعه تاسو ته ټول پته ده نو هغه واقعه دې شان د زول دې ګبینه ما چې بیا په کې دا مشهور شو نبی علیہ السلام دې سره خبرې نه کو مشهور دا شو طلاق په ټول لور کړی ټول صحابه مسجد نبوي کې تاویدل را تاویدل حضرت عمر رضی الله عنه راغی دا څنګه لاړ تاسو یو نبی علیہ السلام وینا لا کومانه دی الرحيم وعليه بالمغفرة في الآخرة يا أيها النبي يا نبي لم تحرم ما حل الله ولحرام هذا الشيء شی لکه فزان حرام كرو كنا ماريه قبطيه او ګدي لما تحرم ما حل الله لك ولي حرامه تا غشي پزان چې الله حلال کړی دی ستاره تا تبتغي مرضات ازواجك تلاش کې ترځاونګي د خپل بیان او الله غفور رحیم الله غفور کې مهربان دی قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم الله تعالی مقرر کړی دی تاسو د پارا تحلت ایمانکم کفارت قسمون استاسو والله مولاکم الله تعالی استاسو مولا او هو العلیم الحکیم او غیر علم والد او حکمت والد و اذا سر النبی کلچه پټو کړه نبی اذ اثر النبی نبی پټه خبره وکړه الى بعض ازواجه خپل یوې قضیه حدیثا خبره منکرین حدیث غلام احمد پرویز وغیرہ پرویزیان سترې تعلیمي یافته طبقه کې ډېر زیات دي د سکولونو کالجونو کې ځای په ځای اوس هم شته څوک غلام احمد پرویز دلا چې غي حدیث نه مني هغه وی دا د دویمې درېمې څلورمې صدې اختراع ده پیغمبر علیه السلام زمانه کې چې وی سباغي بیان دی وی صحابه ته وی چې دا روان کې ته دې لیکلو دا حدیثونه هغه ټول روان کړی نو هغه هغه لپاره دا دلیل دی الى بعض ازواجه حدیثا خبره د پیغمبر هغه حدیث دی د قران دی آیت نه ثابت دی هغه وایي کپو په فرض محال باز حدیث امه نزار قران آیت دی وایي حدیث دی اوس کو ورته دا وایي لکه اوس مونږ دی قران کو مونږ کولې ده کنه چې دا وختونه دی او مونږ یو اقیم الصلاۃ او وات الزکات مونږ دا کیفیت کم ځای نه ثابت شي قران کې دا شته چې قیام بو کې بیا به ډیټ شي او بیا باغې نه پس پاتې بیا به رکوع بدا سے کې سجده بدا سے کې سلام بدا سے ګرځي طریقہ حدیث کولې ده یا که ورته دا ووایې چې د دې قران حقانیت مونږ ته چا بیان کړی دی هغه څوی چې قران خپل بیان کړی مونږ به قران کوم ځای نه راغلی ته به څوی قران کوم ځای نه راغلی د خپل حقانیت خی د خپل اصل چې نه دی باندې اصل یې څه دی چرته دی نو بیا به هغه وایي چې دا په پلان کې ویلي پلان کې ته چا ویلي چې دا د الله کتاب دی هغه ته پلان کې ویلي هغه بل پلان کې ته چا ویلي چې دا د الله کتاب دی هغه ته پلان کې صحابي ویلي دا بل صحابي ته چا ویلي دا ورته نبی عليه السلام ویلي چې نبی عليه السلام ویلي خبره د نبی حدیث شو کنه شو دا حدیث بیا منی وي بعد عمر ده بعضی ومنو بعضی ومنو بعضو د منلو لپاره بیا څه دلیل دی نو دې دې به سره جواب دی چې بعضی به ولي مانی اباځي به ولي نه مانی لکه زه هم د پلان کې بعضی خبرې ونه او بعضی نه مانی چې کوم نه مانی ما سره څه دلیل دی ما سره څه دلیل دا لاس دې وګورئ زوندی دي زوندی دې روپیا لري په تاسو رګونه کوي ها ها سر بدل وکړه انو دا دغه دیوی چې لکه منکرین حدیث ای وای چې بس غار ته د دې ګوچل راته یوی ته ویلو کنه ماریا قبطیه ته چې ویل ته مې غبین کړي دي ان چا د پته نه و انا غ نورو وی چې را مونږ ته ولې نه کچې هغه سره اوس نو فلما نبات به کله چې خبر ورکړو هغه دغه واظهر الله علیه او ظاهر کال الله تعالی دا په نبی باندې دا راز چې پلان کې الویل فلما نبا به پس کله چې خبر شو نبی په دغه باندې نو قالت من اباک هذا کله چې نبی خبر ورکړ دغه خبرې نو قالت وی چا حفصه او عائشه من اباک هذا تعالی چا خبر درکړې دې دواړو خبره مشهور کړې وکړه چې تاسو وایي چې دا خو تاسو سکول کړې جبین نه دی د پاره دې چې دنه با غوته ورشي ذهن اپ ته چې هغه په ما باندې بل څه شي کولې جبین نه کولې را باندې نو دا دې دوارو دا کار کوي اندې ورته منم با کا دا چا دا خبر درکو هغه دې تکلیف چې که چېرې تاسو توبه وکړه الله تعالی نو که چېرې تاسو توبه وکړه نو په تحقیق سره مایل شوي دي تاسو زړونه زړونه مایل دي الله ته توبه وکړئ یعنی تاسو زړونو خطا کړی دا هغه خطا یې قبول کړی دا کچره دا معنی وکړي د توبه جزا چې داغه محذوف وي ابا دی وی چې هغه تقبل له کچره تاسو توبه کوي نو تاسو توبه به قبول کړئ تقبل بعض وی چې تقبل توبتکما دا یعنی تاسو د دواړو توبه به قبول شي کچره توبه مو کړه بل توجیه پکې د درېما چې تقدیر را استو ضرورت نشته غواړي روندره وخت کم دی فرمایي ان تتوب الى الله کچر رجوع وکړه الله طرف ته ای رجعت الى الله فقد تغت قلوبكما نو مایل شي دي زونه تاسو و ان تظاهر عليه او که زبردستی کوي په د باندې نو فإن الله هو مولاه الله تعالی دا عمل ګرځي پیغمبر باندې زبردستی کوي انو الله تعالی دا عمل ګرځي تاسو ته ضرورت نشته دلته کې فإن الله هو مولاه یو نحویش کال دی دلته کې یو نحوی اشکال دی هغه دې چې لفظ الله د ان نه اسم دی لفظ الله ته وګورئ فإن الله دا لفظ الله د ان نه اسم دی کنه دی او د قاعده مطابق منسوب دی بالکل مخکې جبرائیل راغله فإن الله نو پکار دې چې دا و جبريل هم جبريل او کا دا په عتب دې میان دي و جبريل او وصالح المؤمنين پکار چې دا جبريل دم منصوب دی ولې مرفوع دی او دا صالح المؤمنین ولې مرفوع دی دا ملائکه ولې مرفوع دي دي والملائکتون والملائکتا ولې دغه چې دا ټول منصوب ځکه پکارو چې د دې عتب چې دی هغه د ان په اسم لفظ الله باندې دی د ان اسم لفظ الله وجبريل وو حرف عطف وصالح وو حرف عطف والملائکه وو حرف عطف ټول معطوف عطف کیږي په مخ کې روان فکر ټول منصوب دی ځکه چې د عاطف د ان په اسم لفظ الله باندې کیږي او ماتو ماتو پرې اعراب یو معطوف معطوف علیه په اعراب کې فرق نه دی دایو جواب مفسرین کړه مفسرین څه شي نه پرې چې چا څنګه اعتراض کړي هغه دې جواب ورلا ور تر ور کړي ای فرمایي چې په لفظ الله باندې دې ما د دې عطف نه دی دې جملو عطف په لفظ الله باندې نه دی بلکې د لفظ الله چې کوم محل دی چې کوم ځای کې پروت دی په کومه جمله کې پروت دی نو په دغه ځای باندې دی عطف دی لکه چې کچري ان نو ها نو دا الله لفظ وا ما مخامر کو مبتدا کېدو په وجه باندې ان په وجه باندې دې منصوب شوی دی او موږ په دغه په لفظ الله باندې دې عاطف نه کوو په محل کې نو محل د مبتدیت دی مبتدیت په وجه باندې مرفوع په دې وجه باندې ته اعتراض نه راځي ٹھیک شو ده ورا آئی جی کنه وزیر اعظم وزیر اعظم صدری انا خو چا په کوڅه ته نه راځي دا کړي رانی ته سره کړی دا چې وزیر اعظم چې چا کور ور ډبولې راو ده حکومت په خبرې کړی نه ورې ته ورشي بل نائب ته وې هغه بیا نور دې دې کوس الله تعالی نبی ته وې دا خبره کانی علیها ملائکت غلاظ شداد علیها په دې باندې وقودها الناس والحجاره خشاک د دې انسانانو ګټي دي په دې مونږه باب کړو خیال کې مرادي علی ملائکتون غلاظ په دې باندې ملائکه ولاړې دي چې غړې تون خوې دي شداد سخت دي لا یعصون الله ما امرهم نا فرمانی نه کوي چې کوم حکم ورته الله کړی وي ويفعلون ما یؤمرون کیا غته د کوم چې ورته حکم کړی شي یا ایو الذین کفروا ایغتانو چا چې کفر کړل لا تعذر اليوم او در مکوي تاسو نن ورځ انما تجزون ما کنتم تعملون خبر دا د ولنه تاسو له جزا درکې دي شي هغه عمل چې کوم تاسو کړی یا ایو الذین آمنو توبوا الی الله توبه نصوحا دا ځان بچ کړئ تاسو مو خپل اهل والا بچ کا دتنه د ورنه نو په دې کې بیان د بچ کېدل د ور دي چې څنګه د ور نه ځان بچ کې دغه ته په ما قبل کې بیان د خیانت او په دې کې بیان د توبې خیانت شو توبه وکړي دریم ربط دی چې دنو هغه دار چې برا ازواج مطهراتنا د دوو بیبیانو د توبې ذکر ان تتوبا الى الله سره او ته الله تعالی عام مؤمنانو ته اعلان کوي چې ایمان والو توبه وکړي توبه نصوحه د اخلاص توبه اقل کوئی پښتانه په نصوحه مې دي توبه په نصوحه مې دي توبه دا دین ذکر د غلطي توبه نصوحه کنه توبه نصوحه د اخلاص توبه نو گویا مخکې چې ونه توبه خاصه او توبه عام فرمایي یا ایو الذین آمنوا یا خلق چا چې ایمان راوړل توبو الی الله توبه نصوحا توبه کوي تاسو الله طرف ته پس تا ملاتو چې دین مخې تا او دې په لار یقولون ربنا دې بتوي اے زمون پروردگار اتمم لنا نورنا پورا کې موږ د پارا رڼا زمونږه وغفر لنا بخنو کې موږ ته دا قیامت دروازه بیان کړي په دې ځای کې منافقان چې ویني دوی تبا معمولی غوندې چمک به ورته الله تعالی او کوي آباد یې ټیم دی کلمه ووایي کنه یا د خلکو ته په ودنې د پاره آباد یې ټیم دی د مون مون کیو کی انجو والا مون مون ده دې پوهې کړی چې جمعهتون کې وفاقنا دي ذکر به ډېر کوي وزونه به کوي او ډېر به د خلکو نظر کې کوشش به کوي د جمعهت مشری به بلاته نو بیا به جماعت له پیسې ورکوي نو ستاسو به اوقات او پیسې به انګریزان تاسو ته ورکوي زمونږ د دې کلي یو سړی انګلینډ ته یو زمانه کې تللی نو هلته یو انګریز و بچه یې انګریز دی او په ډېر خوب خوب لګېږي چې دا سړی و ما ډېر وخت لیدلی او انګریز کریم شی و سور سپین و ادې وایي چې دی خو ما ډېره زمانه لیدلی ما وی دې دغه ډېر وخت یې کړې کم دی ما په دې کې راځي خو ډېر زیات مې لیدل دا سونه مې درنه خپل کړی دی خو اوس مې دا خیال کې نه راځي دا څه کې وی چې ما ولا الله سبحانه وتعالى تاسو کړی کې پلان کې جمعه امام دې شکاله ما امام دې کړی زما مشن مشن مې خپل پورا کړ بیا نه راووتم دا دا چې خلک داري علاقو کې راځي شي موږ ولې وایو احتیاط کوئ ځان اخلي قران باندې یو شان بل شان چې بیانې هو ته بیا دا وی وې تاسو په کلی کې تاسو په هغه مال چې ما دومره کار کړی چې تبا کوي تبا کوي وخت وخت ډیر دی او تبا کیږي څومره بدې عقیدې دي عجیب عجیب دا نشي ته پاتې دا ورته نشوي دي اوس الله فرمایي نو دا دا منافق چې وینو دای با رڼا به تلغونه د خپل نفاق وشي دا کومه کلمې چې نو دی با الله تعالی ته وایي چې ربنا اتم لنا نورنا لا وګوره دا غیر بیټری ته نه دیو زمونږ دا بیټری ته رڼا نه کوي کوم اعتراض نه کوي واغفر لنا بخنا او کوم ته انك على كل شيء قدير ودا کی ترا تبارک باندې قدرت کې دا لغو نه چمک چی وی نو دا هغه کلمه چې کومه دی وی بیا چې دا چمک ختم شي دی به یې نه پروردګار زمونږ دا رام ته مکمل ده بجلی ته ده لینک ور دی درې دا مطلب دا دی چې اتمم لنا نورنا زمونږ دا رڼا چې دا دایمي وساته الله چې دا اوس ختم نشي ذکر دغه کوي فرمایي واغفر لنا بخنو کوم ته انك على كل شيء قدير په تاکید سره تبارکین باندې قدرت لرونکې یا ایو النبی یا ایو النبی اے نبی د دې ما قبل سره ربط کوي هغه دا دی چې بر ویل شو یا ایو الذین آمنو قوا انفسکم واهلیکم نارا ځان او خپل اهل عیال دور نه وساتي او د دې بچکول بچکې نو بچکول مطلب څه دی اور نه څنګه بچکې هغه مطلب دا دی چې دې توازن نصیحت وکړي دغه چې استاد دې دوزخ نه شي بچ کوي واغ نصیحت ورته وکړي ګورې نه وایي چې نوح علیه السلام والسلام دا قضا د پیغمبر قضا د لوط علیه السلام والسلام قضا د پیغمبر قضا لیکن دی د پیغمبر سره د عقیده او ایمان خیانت کړو نو کې پیغمبر د هغه لپاره کفایت نه کړی شي الله جهنم ته ولېږي پیغمبر دی نو فرمایي صالحان دوارا مرسلین رسولان فخانتاهما فاقداو په دین کې ور سره خیانت وکړو فلم یغنیا عنهما من الله شیئا پیدا ورنه کړه دې دوارو نه د الله نه څه وقیل ویل شو دیتا عند موت ما په وخت مرګ دی کې او د خلن نار دا غشي تاسو ورته ما داخلي د داخلي دونکو سره وضرب الله مثلا ومريم او هغه خدا هغه مریم چې هغه د عمران وا التي احسنت فرجها هغه چې پاکي ساتل او خپل فرج لرا ای جی بها ودا د قانتین نه عاجزی کوونکو نه سوره ملک